بسم الله الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد مو سیکولرزم د لدنیات نوم د منفی نوم وجه بینو دوی عقلی وجه مرته بیان کې د مشاهده والا وجه بیان کې یو وجه اوس تاریخی بینو دا ونون درته پته وی څه شی بینو تاریخی وجه بینو او تاریخی وجه کې نور هم فائدې ولا خبر راشي ان شاء الله یورپ کې څه خلک داسې راپورته شولو هغو د عیسایانو مذهب نه انکار وکړ یعنی عیسایت او صلیبیت نصرانیت او مسیحیت دین انکار وکړ د خپل نمونه مختلف نمونه دی حقیقت یو دی صحیح انکار په څه وجه وک دا مو موضوع نه لغونه بار خبره ده خو ضروری پیدل ور ضروری دا یو فائدې په تور د بیانوي څه وجه انکار یواله وک د انکار ډېر واجب خو څو مهم مهم واجب مبینو یوه وجه د انکار دا وه چې د عیسایانو کوم مذهب په انجیل کې موجود و، انجیل کې، نو هغه کې تحریف شوی و. تحریف شوی و معنی دا چې څه عیسایانو ملایانو خپل ځان نه ورکې خبرې لیکلې وې او بیا الله ته منسوبې کړې وې، فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما کتبت ایدیهم وویل لهم مما یکسبون. اوس دي تحریف شده انجیل دوه قسمه اثار په دې خلکو وکړه د کوم خلک بیا سیکولر شوي وخه دوه قسمه اثار و د دواړو نتیجه یوه یو دا چې څه خلکو د ده پته ولګي دغه د معلومات ورته وشولو چې دا تحریف شده دي نو هغه عزت هغه احترام د عیسایت چې کوم د خلکو ذهنونو کې وو مذهب خو احترام لري کنه هغه دغه ذهنونو نه وتلغه د عیسایت په بره کې هغه احترام وتل بل دین یورپ کې موجود نه و چې هغه اختیار کړی وای خپل حقیقي شکل کې داسې دین نه و موجود چې هغه هغه کې دغه خرابین نه وای او دین نه وای که څوک به وي چې نه خو اندلس خور سره نږدې و کنه ترکي ورسره نږدې و اندلس یو خدای ته اندلس ورسره کوم وخت کې نږدې و هغه وخت کې د خل د سیکولر خل نه وروتل او که بیره وتلی وای بیا تعجب ور باندې و ځکه اندلس کې چې کوم خلکو دوی سره تعلق وکنه هغه خلته صحیح خل نه هغه ابن رشد غونې خلکو کنه ابن رشد په باره کې اختلاف شته د علماو چې صحیح سړی چې ګډوډ صحیح کتابونه لیکلي دي لکه بدايه المجتهد خسته کتاب لیکل خو هغه خو دغه فلسفو نه یونان یورپ نه ډېر سخت متاثر وو هغه خو اسلام هغه ته نه پیش کول کنه هغه جامع کې څه حقيقي د اسلام حقيقي جامع کې کچره هغه مثلا د هغه زمانه کوم علماء ابن عبد البر رحمه الله اندرنګ ابن حزم رحمه الله ابن العربي المالکي وو ابن عربي دوا دي خو ابن عربي بغیر الف لام نه نکرا دی هغه وو نکرا غټ صوفي بدعتي کافر حلولي وو کنه او وحدت الوجودي وو او بل ابن العربي دی الف لام سره هغه صحیح سره اندرنګ صدات علماء کومه کده دی علماء اثر ورغله وای یا د امام شاطبی یا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله غوندې علماو اثر ورغله وای نو بیا کیدای شي د اسلام کومه صحیح جامع د خپل جامع کې د دین هغه ته پیش شوی وای نو کیدای شي دین قبول نه کړی وای څه خلکو خوب قبول کړی وای خو هغه ته د خلکو پیش خلک خپل ملحدین و ابن سینا او فریابی او کندی او ابو الهیثم وغیره د څه ګډوډ خلکو هغه دوی نه متاثر چې نه متاثر دونه متاثر هغه د مو یو داسې ماضی دی دا د مو ماضی دی نه مو ته منسوب دی دا کافر هغه ماضی تعلیمي نظام کې متعدد پر ذکر کوي هغه ماضی مو ته منسوب کوي دی واجنه چې مو مو خلکو سره وروته دی هغه خلکات چې مخکې نه یورپ سره تړلی یونان سره تړلی چې مو د خپل اصل حقيقي ماضی چې کوم مدینه او مکه کې وو کوم د نبی صلی الله علیه وسلم او د صحابه او تابعین او تابع تابعین او د امامانو شکل کې موجود دی هغه مزینه مور رپری کوي حقيقي مزي خود مو هغه دا د مو ته منسوب مزي دی هغه د مو حقيقي مزي دی نو مطلب مو دا شو چې دا سوال من ځکه وکړ چې یوه فایده ور او کېدای شي چې ځین ته دا سوال وار نه شي چې دا ځایونه خو ورسره نږدې وو که نه البته د ترکو خبره پاتې شوه که نه ترک ورسره نږدې وو خو ترک دومره غټ بدعتیان وو که نه صوفیان وو بدعتیان وو د مولانا روم دی که څرې دا مغه وخت ما و طرفونو کې تېر شوی دی غټ غټ صوفیان وو د بریلیان وو سپه خبردار آخر که خصو بالکل بریلیون یعنی سلطان عبدالحمید څوره جرأتمن غونې خلیفه د اخیری خلیفه و لږ څه جرأت ورکی کړه او څه څه جرأتي ځکه چې يهود ورته ټولو قرضو ختمولو غا کړه ودا درخواست مو ته ختم کو او ته مو ته فلسطین دسخط وکړه دنیا کې نه کوم کنه دا غاټ د جرأت کور کړه اته څه جرأت کړنه نه کړو خو دې باوجود خکلک بریلا و څکه انګريزانو جنگ ور باندې ساخ ک خاطی چم مندل و د نبی صلی الله علیه وسلم قبر سره نبی صلی الله علیه وسلم ته خاط لیکل او زموږ سره مدد وکړه بل داره چې دا څوره بدعتونه مکه او مدینه کې کېدلو دا اصل کې ترکیانو حکومت او ترکیانو علماو کول نو هغه ترک یورپ سره لګیدل ده هغه ته د دین کوم حقيقي شکل دی نه پیش کیده بلکې لکه څنګه عیسایات کې بدعتونه دوره روخلی ته د عیسایات خپل شکل ګاډ واډ شو اندرنګ د اسلام شکل دوی مکمل ګاډ واډ کړو او هغه شکل د یورپ له خلکو لیدل نو هغه دا ګومان کول چې لکه څنګه عیسایات دی د اسلام مند هغه دا ګومان کول خاصه لکه څنګه عیسایات انداز اسلام مند د دې بل مثال لاند غونې زړه تدار کوم عبد الله پیټر باندې مشهور وو یو کاس کراچي کې یو عیسائی مسلمان شوی دی هغه څلور کیسه ټیم اوریدلې وی نن نه دوله دیالت کوله مخکې توالس نو هغه یل چې زه قریب وندي ته زه خپل عیسایت واپس شوی ځکه ته مو تحقیق شروع کړو چې زه عیسایانو نه راوړم او بیا څه پیرانو باندې واوختلم بریلیانو باندې واوختلم یو تور څه څه کسې که حق دي سره وی بلته بلته حتی کې څه یو بریلی مولا ته ورغلم چې ما ویل چې محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې څه هي چې هغه چې هغه خو نور و د الله د نور نه چې ما ورته چې تا عیسایانو منځ کې خو سره هم فرق نشته عیسایان دی چې عیسی علیه السلام د الله یو عیسی وه ته د ایت محمد صلی الله علیه وسلم د الله یو ایسا ایسا هغه مته ته ما سره مناظره کوي که مسلمانې کوي زموږ ځان داسې داسې اسلام ته زنه غواړم او پښ فالوي ته نه او بیا در لوم نیو نیو ټاون د کثر دي تا ورغله او هغه سره انس لانجه د څه خبر مې رغله تبلیغیانو سره لوړ اخر به چې ته په سلفیان ورسی دا شو کنه هغه سلفیانو کې زنه ګډ وډ خل پکې دی شوی خو نو دې ته څه کله ورپېښ شو بس الله پاک به ورته هدایت کړو څلور کې سټي ماده دی ورې دلې کتاب نشته نو مطلب د مودا دی چې داسې که بریلیات غونه اسلام موجود و تورکو کې و تورکو یورپ سره لګیدلی و چې د بریلیات غونه اسلام څه څوک ګوري نو هغه خو بیا د بر... د... د... د اسلام او د عیسایت به څه فرق شته بیا څه کوم خلک سیکولر وو هغه سیکولرزم نه کوم هغه عیسایت نه منکر شوی و اسلام دا اسلام څنګه قبول کړو دا اسلام خپل عیسایت سره ډیر زیات مشابه وو د کوم د برلیان ولا اسلام مطلب پوه شولو دغه نکته ګډه ضروری دی ښه ذهن کې وساتو و دې کې تاسو ته د هغه مسالې قادر به وشي چې کوم علما او دا کوشش څه کړی چې د مسلمانانو نه کوم داخلي شرکونه لري دا ورنه وخلي دي د برلیان ولا شرک کبر پرستی شرک د نور شرکونه د نور رواجونه د نور بدعتونه دی باندې کوم علما او کوشش کړی دی شیخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله غو خلکو نو دا غو شکریا به دې ځکه ته ادا کې کنه وي ته به اوس مغه بری لاوي ښه دی وجنه الله عزوجل دغه دا اکرام د دې شیخ محمد بن عبد الوهاب کړه دی ښه ته جهان کې کوم کاس موحد وي نو دا غته خلق ورته وهبي مغه ته الله منسوب کړه ده و دې صبح سرحد په سطح باندې تقریبا د شیخ پنځپیر د کور کړه ده توحید کاری د توحید یو جز باندې اگر کا کړه ده بیا الله د چا څه ځای کوي نه کنه ګوره ته چې ته موحد وي دي چې خلکو دې پنځپیر راځي یی کنه یی مجبورین او ته یی کنه یی دا د الله الله د دنیا کې د چوت شي ځای کوي نه دا یو دوست نو زیات په دې اگر که ځنه بدایتونو خلاف پین کړه دی او ډیر لاري سلفیات ته خلاص کړي صحیح ده کنه حقيقي سلفیات ته مو د جماعتونو ولا ګروپونو ولا سلفیانو سره نه یوخه په شمو لشکر ته بنا برائت ته بلکې څو څوره د اهل حدیث تنظیمونه دي مو غونه داسې برائت ته لکه څنګه د بریلیانو تنظیمونه برائت د کیت شاک شوونه کړو څو څوره تنظیمونه دي ښه ځکه ټول څنګه حکومت سره ملوث دي او که نور وي که نه وي وطنيان خو دي که جمهوريان نه وي وطنيان خو دي او اندر سه اشاعت توحيد و سنت څه کوم ځان ته يي هغه هم دا شي دي او جمعيتيان هم دا شي دي او دا ټول دا شي دي نو مطلب مې دا در که څه هغه خلک کادر بن تا ته وشي ښه و اوس هم د دې اهميت شته ښه مسلمانان خالص خارج نه د وطنیاتو جمهوریت هم د خارج نه راغلي دي خو داخل کې چې کوم د مسلمانانو عقاید خراب دي د هغه د سیده کولو کوشش نن کوه هغه ته اهمیت ورکا ځکه چې هغه ته اهمیت ورنکې نو د ته اسلام سره بیا انداسې کیږي لکه څرنګه ترکو کې ورسره شوی و کنه چې نور ملکونو کې ورکه سره شوی چې هغه شکل مکمل عیسایت غوندې جوړ شوی و کنه صحیح دی اوس ته دې ته ګوره ته اخ توحید نه فارغ شوی یې کنه ستا کوم توحید مثلا د قبر پرستی مقابله کې وو د بت پرستی مقابله کې کوم توحید وو هغه نه ته د شخصیت پرستی مقابله کې کوم ته توحید وو هغه توحید نه ته ته ځان فارغ کړی نو دار اوس ته نوستي کوم خارج نه کوم کفر رغله وي د دې مقابله ته نوستي د دې مقابلات کوي که چېرې تا هغه نه ځان فارغ نه وای کړی څه حد پورې پوره او نه موږ اوس هم نه یو فارغ شوي خو څه حد پورې تا ځان فارغ نه وای کړی ته به اوس همدي پورې مشغول وې دغه کفر سره تاسو سره مقابله نه شوه کولی دې وجه نه په کار دا دی مسلمانان موږ زر زر دې خبرو نه رافارغ کړو دغه کفر مقابله ته هغه کړو خو که رافارغ دې نه وي کړی ته مصنوعي طور باندې مسلمانان دې ته ورمخکې کړې نو معامله به ګډه وډه وي څه برکات به درکې وي نه ګوره کیدای شي ځینو خلکو ته دا خبره هم ذهن ته ورشي چې مونویز دا ډېر زیات متعصب سلفي دی که نه ځکه زه د رفع الیدین امین دا دنیا کې یو ځای کې نه پرېږدم ښه خو دې کې زما یو غټ مقصد بلند دی سنتو باندې عمل کولو سره سره یو غټ مقصد مې دا دی چې دغه اختلافاتو نه مسلمانان زر زر فارغ شي او دا فارغېږي هله چې کله دا عمل بار بار په سترګو ګوري په سترګو ګوري چې خلک رفع الیدین کوي چوک نه کوي یا نه کوون ولا ته هم دوره چې غوسه نه رسي بیا کنه کونه ولا تاین تر غوسه نه رسی دا غوسه مکمله د مو موحدینو مسلمانانو نه وځي خاتمه شي چې کله وځي موږ لک فارغ شو دی غټو غټو خبره ته والله دی رب الهدانو امین او د دې کول او د دې نه کول دواړو د مو وختونه دومره مشغول کړی دي کنه چې مو فارغي ګونه کافر ته نه فارغي نو دا فارغ کول هم ورته ډیر زیات ضروری دي نو تاسو ته مو ویل چې دا سیکولر خلک وو دا سیکولر والي شوی وو یعنی سیات نه انکار والي وکړ یو وجه دا و څه کله هغو ته پته ولګیدله څه انجیل کی تحریف شوی ری نو د انجیل و د عیسایات کوم احترام وو هغه د هغو زړونو نه ووتل. انجیل کی تحریف شوی ری سره د دی څه موته معلوم شی څه دی کی تحریف شوی ری موته مخکې نه معلوم دی د انجیل مکمل احترام د مو زړونو نه وځي ول یو خو په دی واجه څه دی انجیل کی کوم شی کی تحریف شوی دی کوم کی نه شوی دا دوړه مو پیژندای شو مو سره یو مهیمن قران موجود دی ښه څه هغه مهیمن دی هر سره موجود موجود دی مو سره معیار شته چې شمیر سره شته هغه سره مو کته شو چې انجیل کې دا حق دی او دا نه حق دا تحریف شده حکم دی او دا غیر تحریف شده معلوموي شو نه دی واجنه مو د انجیل مکمل احترام زړه کې نه ختميږي بل در چې مو ته قران حکم کړی دی د انجیل باندې تاسو ایمان راوړو که انجیل باندې ایمان را نه وړل زره مسلمانې کنه دا ځوې نو انجیل احترام د مزړونو کې باقی دی خو هغه خلکو دا حالاتو چې کله د انجیل یا څو حکمونو پاته ورته ولګي دا چې دغه تحریف شوی دی نو هغه چې څو ورته پاته ولګي دا نو ټول تحریف شو دی بس ټول انجیل غلط وګڼل نو غوښنه کې سره احترام نو احترام سره وته یو په دی واجب وته دویم دا چې کلان چوک ته غنه استفاده کوي کنه یو دعوت شروع کی مثال په تور مو د بریلیانو خلاف دعوت کړو نو د بریلیانو کتابونو کې د توحید تایید د شرک رات کچې ته دوا الفاظ متملو شي هغه خو دا غو رد کې لیکل څو غره تاسو کتاب کې دا لیکل دا هم دا د داعیانو د عادت وی کنه وی وی کنه نو دغه داعیان کوم د سیکولر خلک د عیسایت نه منکرو دی خلکو خپل دعوت کوم چلول نو هغه انجیل نه څنګه څه حواله رخصتل کنه ته انجیل کې څنګه څه دتی و حواله ملو شوی څنګه د سیکولرزم تایید کوله نو انجیل کې یو خبره ده موجوده وا څه ګوره خبره خو داسې وه څه. د الله ته خپل حق ورکو و بادشاه ته خپل حق ورکو قیصر ته. بادشاه ته خپل حق ورکو و الله ته خپل حق ورکو. هغه مطلب یی دا بیان کړه و څه سیاست و دین دا جدا جدا دی. سیاست و دین چیری جدا جدا دی. سیاست په دین کې نه داخلاوي دین په سیاست کې نه داخلاوي دا جدا جدا دي د دې مطلب دا هغه خستوخه او چنګیز خان انده قانون وخه سیاست او دین سره جدا کړو علامه اقبال یې لري چې جلال پادشاهی هو یا جمهوری تماشا جدا هو دین سیاست سه تو رح جاتی هه چنګیزی ایسه کا د د بادشاهی ولا جلالات وی او که د جمهوریت تماشا وی د جمهوریت هری د تماشا ده د جمهوریت تماشا وی څه کله دین او سیاست سره جدا شي پوه شه د چنګیزیات که څوک څه نومور باندې کېږدي جمهوریت بادشاهت تمریات فلانه که د چنګیزیات ته ته دین او سیاست سره جدا شي نو دین او سیاست ته کله دا حواله سیکولران ته ملاو شو لکه نه سیکولران ورته ویل چې ګوره د عیسایت مطابق په کار دا دی چې دین بالکل هغه ته ورګاډ نشي دا سیاست ته ورګاډ نشي نو سیاست باید دین نه پاک وي سیاست خپل سیکولر وي او شخصي تور باندې کڅوک په دین عمل کوي بس کوي دا خو د تا انجیل نه ثابته ده داسې عیسایانو ته ویلو عیسایان خو منظره کې پړ کېدلو کنه دي خبره سره نو یوه وجه یې دا وه چې دا حواله ورسره موجوده وه، دوی به یې ډېر خاص ځوان سره کېل کول چې ګوره موږ د عیسایاتو صحیح ترجماني کوو. هغو داسې ځانونه پېش کړل چې ګوره عیسایات هسې خلکو مذهب ته ور ګډ کړی و، حقیقتا دا و چې انجیل کې اوس دا درېیمه خبره ده، ښه! درېیمه خبره دا ده چې حقیقتا دا و چې انجیل کې تمام حکمونه، اجتماعي احکام نه وو موجود، ځکه چې انجیل چې کله نازل شوی و، نو هغه د تورات حواله درکوله چې ګوره په تورات عمل وکړه، تورات کې اجتماعي احکام موجود وو که نه؟ په مغه مال او کاغه طرف ته ته ترغیب کړه به اکثر چې کوم اصل انجیل وو او څه کله بیا تورات او د انجیل ولا سره جدا جدا شول ولان کې سره یو نو څه کله جدا جدا شول نو بس بیا انجیل کې خو احکام ډېر کم پاتې وو هغه سره یو حکومت نه چلیدل یو ریاست یو دولت ور سره نه چلیدل چې نه چلیدل نو بیا د د عیسایانو ولا علماو داسې کار کړو پیرانو علماو داسې کار کړو خپل ځانونه حلال او حرام جوړ کړي وې سیاست کې حکومت ته پر قوانین جوړ کړو ځان نه ځان نه چې جوړ کړو یو نظام او قانون جوړ کړو چا جوړ کړو د عیسایانو علما او پیرانو چې کله هغه جوړ کړل ځکه جوړی والے کړ ضرورت یې وته پېښ شو او انجیل کې هغه ونه احکام ونه کنه دوی ځان نه جوړ کړل هغه ځان نه جوړ کړه خو یو ګناه شو لکه غټ کفر دا وکړه چې به دا الله ته ور منسوب کول دا الله طرف نه دي ځکه چې کوم غټ پو پو غټ عالم یو غټ پیر وو غټ پیر په باره کې دا عقیده جوړه کړې و چې دا کوم حکم کوي دا د الله طرف نه دی نو اصل کې دې ته پپایات یاله شو ښه رهبانیات ورته یاله شو احباریات ورته یاله شو صحیح دی که نه احباریات نوم ورته خپله موږ اوس جوړوو دا نوم ما چېرته لیدلی نه دی البته خو پپایات ورته یاله شي د اردو دې الفاظو کې پپایات پوپ هغه ته یاله شي که نه غاټ پیر ته یاله شي پپایات والا نظام و دا بلکل انجیل کې د سره موجود نه وخه دا بس ثم یقولون هذا من عند الله کې کنه یو خپل ځان نه لوځه الله طرف نه دی اوس یو طرف ته په دې دوی څه دلیل نه لرل اوس ورخه د سیکولران ول سیکولران شي وخه یو طرف نه دا کوم عیسایان ملایان دوی دا دلیل نه لرل چې د کوم احکام دی دا الله طرف نه دی په دې دلیل لرل نه لرل صحیح دی وان دي ته الله عز وجل اشاره کړې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله او دا الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی فاتلک عبادتهم صدا عیسایان د دغه علماو عبادت کوي څه وای عبادت څه کوي د دغه کوم تحلیل او تحریم منی انده عبادت ته دغه څه کوم حلال او حرام ورته جوړي و دوی منی انده عبادت ته دوی څه کوم قانون او نظام ورته جوړ کړل په پیات هغه دوی منی انده د دوی عبادت ته نو یو خبره خدا وا چې دوی دی باندې دلیل نه لرل چې یاره دا واقعي الله تعالی نه دی د احکام د کوم سیاسي احکام جوړ کړیو قوانینو او حلال او حرام یې جوړ کړیو کنه حکومت ته پر یو په دې دلیل نه لرل یو بل خبره تاسو ته باید معلومه شي هغه سیکولریزم او کمونیزم کې فرق څه شه سیکولریزم او کمونیزم کې فرق اصل کې کمونیزم او سیکولریزم د دواړه یو شی دی دا سیکولریزم دی له دینیات دی کنه و دنیوي مذهب دی که نه نفي کې دین یو شی دی او که اثبات کې دین یو شی دی او کمونیزم ته اصل کې انتها پسند سیکولریزم یی دی وجه نه د کمونیزم نوم ورته جدا یخی دی انتها پسند سیکولریزم څه دی د کمونیزم دی اوس د کوم څه نه څه اعتدال ورکیو اعتدال ورکشته نه دی حقیقت ته معلوم کې خو د په ظاهر کې کوم اعتدال ورکلی دی شي د دې اعتدال لیدنو په واجه د ته د کې مغه خپل زړه نه ما ورکه پاتې شو یعنی سیکولریزم څه پاتې شول زړه زړه نه ما سیکولریزم ورکې پاتې شول نو کمونیزم اصل سیکولریزم دی ښه فرق څه شي کې راغلو فرق نور فرقونه بل څه نه څه وي معاشیاتو کې ډېر غټ اختلاف دی سره ځکه چې معاشیاتو کې سیکولریزم کوم دی چې د کوم ته معتدل سیکولریزم یې معاشیاتو کې دا د کپټالیزم قائل دی د سرمایدارانه نظام قائل دی واغه د سوشلیزم او د اشتراکیت قائل دی کمونستان خو خیر هغه اختلاف پرې د بنیادی اختلاف کوم موضوع کې مولګي هغه دار څه دي خبري باندي کمونستان و سیکولران دواړه متفق دي څه مذهب هیڅ شی نه دی په دي متفق دي او په دي خبري متفق دي څه د انسانانو کوم شخصي خواهشات وي هغه باید هغه پوره کړي په دي متفق دي ښه خو دي کي اختلاف ته څه د مذهب کوم دی مذهب د کوم شخصي مذهب دی ښه د محدود کلیسې و شخصي ژوند کي محدود مذهب ټول نه اټول ته نه دوی ازادي ورکړی نه ورکوي شي دوی اصل کې مک... د مذهب یو جز ته شخصي ژوند کې خو ته مذهب د خو یو جز د مذهب لکه د مذهب درې حصے دي یو سیاسي ژوند کې مذهب معاشرتي ژوند کې مذهب شخصي ژوند کې مذهب دا دوی حصے نه کاټ کړی دي دوی د یوې حصې کې محدود مذهبي ازادي دوی جوړه کړې ده د مذهبي ازادي ته دوی پورا د مذهبي ازادي نوم ورکړی دی او خلک هم همدې نه دوکه شوي دي چې یاره مذهبي ازادي ورکې موجوده ده سیکولرزم کې البته د محدود د محدود مذهب کوم دی د شخصي ژوند کې او د کلیسې پرې او یا په یا عبادتخانه پر یا جماعت پر یا مندر پر کوم محدود غیر مذهب دی دا مذهب دی مذهب په باره کې د سیکولرانو او د کمونستانو دا اختلاف دی یعنی د انتها پسند سیکولرانو او د د نورو سیکولرانو دا اختلاف دی ته کوم انتها پسند سیکولران دی یعنی کمونستان دا یی څه مذهب نشه دی چار سو غونې افیونو غونې نشه دی دا نور سیکولران یی څه نه مذهب خواهش دی خواهش خو نشان دی خو نشه غونې خواهش نه نور خواهشات غونې خواهش نو کوم نور د دوی مذهب کې جایز خواهشات کوم دی هغه خواهشات کې خواهش نو څه کله کمونستان یی څه دا خواهش دی مارکس کوم دی هغه خپل کتاب لیکل مارکس د غپلار و کنه د کمونیزم پلار و لنن نمخ کې هغه خالص لیکل د کمونیزم کې څه کار کړنه لیکل د کتاب خالص فرانس کې بیا کار ورباندې اصل کې لینن ټالن وغیره دوی کړی دی نو هغه لیکلی دی چې کپیټل نمبر دا کتاب هغه کې لیکلی دی چې مذهب افیون دی مذهب نشه دی نو چې مذهب کله نشه دی نو دغه وړې دایره کې شخصي ژوند کې هغه مذهب ممنوع کړو چې کله دغه حکومت کمونستان ولا حکومت چې کله هغه کې و ده روس کې و یا نور ملکونو کې و روس کې ډېر زور کې و مرکزي روس و دی واجنه چې څوره پر د کمونستان حکومت و ور پر نه مونږ جایز و د دوی هغه کې مونږ اجازه نه ورکول روژه حتی کې د ذکر اسکر ولا یو کتابچه ته سره د سره بیان ته مجرم وي صحیح ده کنه دا مکمل تور مې روز کې ممنوع ښه او دا سیکولرانو چې کوم د دې اجازه ورکړه دا چې ته مذهب باندې خپکیږي نه ده نه ته مذهب ته حیثیت ورکوي د ټول مذهبونو ته د اجازه شخصي ژوند کې ځکه ورکړه چې دا د دوی نظر کې دا کوم شخصي ژوند کې مذاب دی دا مذاب عام جایز خواهشاتو نه خواهش دی دا ته خواهش دی لکه سړی د زنا خواهش وکي شراب خواهش وکي هغه نشي خواهش غوندې د دوی نظر کې نه لري لکه کومه د دوی قانون کې ممنوع نشه لکه چار صافیون دغه کنه هیروین نه هغه نه بس دا اختلاف یې سره د اختلاف په وجه باندې چې کوم ځای کې د کمونستانو حکومت وو هغه ځای کې د مذهب شخصي احکام باندې عمل ممنوع وو او چې کوم ځای کې د سیکولرانو حکومت اوسن دی افغانستان کې دی او پاکستان کې دی او امریکا کې دی نو دې ځای کې د شخصي عبادتو هغه شخصي ژوند پر او عبادت خانه پر جماعت پر خاص وي دا غي اجازه ته کنه ده خو دې مو ته کسه تاسو ته مورس ویل چې مذهب کله کله زیات باطل وي خو خطرای کم وي بل مذهب کم باطل وي خطر زیات وي د ځکه کې اوس مو د کمونیزم او د عام سیکولریزم مقابله وکړو کمونیزم زیات باطل دی زیات قتل لګن ځکه چې هغه خو مذهب ته د د شخصي احکام ته مکمل د د نشه نسبت کوي کنه و دا سیکولران کوم دي دا دوی خو بیا کم از کم د خواهش نسبت ورته کوي نو هغه کې څه نه څه خو موږ د موږ روزګار کوي شو صحیح ده دې اجازه ورته شته خو خطرناک بیا کمونیزم دوره نه دی عقیده ده پر لکه څوره سیکولریزم دی وجه دا دی چې کمونیستان ټول خلک پیژني چې دا کافر دي ټول خلک پیژني چې کمونیزم د کفري مذهب دی ځکه څه کمونیزم و کمونیسټانو مسلمانان د مذهب هغو احکامو نه منع کړي دي څه په هغه مسلمانانو عمل وو د مسلمانانو ور باندې عمل وو و د عمل په واجه هغه مسلمانانو اسلام ګڼل ګوره څه کوم شاید د مسلمانانو عمل کې موجود وي هغه مسلمانانو اسلام ګڼي ګڼي کنه ګڼي او څاغه نه کله مانه کې به در سره خو مخه جنگ کوي تیر د خود اسلام باندې ته حمله وکړله اوس کوم شی د مسلمانانو عمل کې نه دی موجود هغه مسلمانان اسلام نه ګڼي هغه باندې هر څوره حمله کوي اسلام ګڼي خو حمله ور باندې کوي د غیرت ور باندې راځي دی وجه نه د اسلام اجتماعي احکام باندې کافر څوره حمله وکړه مسلمانانو در غیرت کې نه راځي څنګه څه غل غیرت کې راغلي دي خو د انفرادي حکم باندې مونږ روزه جماعت باندې څه کله حمله وشي ګوره د افغانستان کې داسې مظاهره کیږي چې څوره خور کې مړ کیږي قرآن ته یو پانی بیزتی وشي حالانکه د قران د بیزتی او د اسلامي عدالت رنګول او د اسلامي ورورولي رنګول هغه په ځای وطنیت قائمول دا یو خبره ده هغه باندې غیرت نه رسیدي مو خو یو څه د کوم سیکولران چیرې چې دانس کمونیست وخو کم از کم مسلمانانو د کفري مذهب په تور د مذهب پیژندل وای او مسلمانانو باندې څه نفرت ونه کولای لکه څنګه کمونیستان نه کوي نو نن به مسلمانان لکه څنګه مسلمانان ډیر زیات کم دي په مقابله د سیکولرانو کې هغه کمونیست شوی وي اندرنګ بیا مسلمانان سیکولر نه وای شوی او ته اوس سیکولر کیږي والي کیږي ځکه ته سیکولران د مسلمانانو د دین هغه ایسا هغه د مسلمانانو عمل کې موجود دی مسلمانان اور باندې غیرت رچی مسلمانان اسلام ګڼي هغه باندې عمل نه کوي او ته کوم شاید هغه ژوند کې نه موجود اسلام نه ګڼي یا اسلام ګڼي خو ژوند کې نه موجود دی وجه نه اور باندې غیرت نه رچی نو هغه چړي بس خمزه ور باندې کوي او دی وجنه مسلمانانو په دې قائلن کړي چې ګوره مو په اسلام عمل نه کړي مو په دهشتګردو کړي اصل کې دې معنا دار چې مو د اسلام حقيقي معنا دار وغه ټوخ کړی کینه هغه دې معنا دار چې د اسلام شخصي احکام باندې هغه تاسو عمل کې موجود دي هغه باندې مو عمل نه کړي مو د اسلام اجتماعي احکام باندې عمل کړي دي چې هغه باندې عمل کول د دهشتګردو کار دی صحیح ده کنه هغه باندې مو عمل کړي دي حقيقي معنا خو دار کنه دا معنی باندې اوس مسلمانان په اول غړي مسلمانان په دوو معنی په اول غړي و په دې معنی چې هغه د سیکولرزم د کفري مذهب په تور وپیژني دویم په دې چې د سیکولرزم مقابله کې چې کوم د اسلام اجتماعي احکام واقعیت دي هغه د اسلام په تور وپیژني هغه عمل کې راشي بلکې او عمل کې په بل طریقې نشي راتلای چې ته یو نظام قائم نه کې اگر که ته سره یو کله والے نه وي هغه کې فورا د نظام قائم کوه کافر ته هر څوره دعوتونه وچلاوي رساله ولیکي کتابونه ته څه شته وکي کافر هغه نه دور نه تنګیږي ښه او دور هغه باندې اکشن نه خلی څوره د نظام قائمول بنا اگر که یو وړ کلی کې والي نه هغه څوره غو خپه کیږي یا پیږي څه یو کلی کې ته نظام قائم کا پستر ګولیدای شي په غوګونو وریدای شي د درس تدریس د بیانونو د کتابونو ضرورت نه یار سړی پستر ګوري ورنه متاثر کیږي هغه ته اسلام قائم نشي که اسلام قائم شول فورا د کفر ختميږي خالص د دې قیام سره دوره موثر د دوره اثر لري ول د اتیاو ملکونو په دولت اوس حمله کړې ده په خلافات په دی وجه کړې ده کنه د نظام کله و چلیدل خلک ډیر زیات متاثر کوي اوس سیاست هم چلیدل نه لري دنیا کې د څوره ملکونه دي هغه ملکونه نو د خلک روان دي نه نه غوړي اسلام نظام قائم شي او ته نظام قائم نه شوی ته د اسلام اجتماعي احکام په برکاتو نه پیږي نو خامخ بیا خامخ ته کوشش کوي که یو کور وي که یو کله وي که څه وي څه کې فورا ته شرعي احکام ټول نافذ کړي چې خلک برکاتو نه خبر شي یا خلک نور څه نه خبر شي که خبر نشي خو دین خو خبر شي د اسلام دی بیا ور باندې غیرت کوي سبا که څه معامله ور باندې راغله غیرت کوي نن غیرت ول نه کوي ځکه څه د اتیاو کالو بوډا وي د اتیا سلو کالو هغه ژوند کې د شرعي چې کوم اجتماعي احکام دي دا به یو نه وي لیدلی سره به خبر نه یي ځان چې د شرعي حکم ده د موږ کور کې یو بوډا سړی چې هغه یو دېرش کاله د تبلیغ کار کړی او چې کله ما ورته دا مسله بیان کړه حالانکې دا ډېره اسانه مسله ده چې ګوره د ته کوم د مو کوم حصې ورکوو خو هغه ته د وړونو منځ کې حصې تقسیموو میراث نو دا خویندو ته د حساب ورکول پکار دي که نه هغه د تعجب انتها وکړله دا کومه خبره ته وکړه یقین وکړه دېرش کاله تبلیغ کې لګولي و ښه مشر سړی و او جرګې کوله خلکو جرګې فیصله کوله هغه دوره غټ تعجب وکړه ښه په دي ځکه د ژوند کې ونه کنه